الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون أتى أمر الله راغي حكم د الله اتا فعل ماضی نه من راغله موږ معنا د مضارع کو راغه حکم د الله فلا تستعجلوا تلوار مکوئ سبحانه پاک دی الله تعالی او چت دی عملانا یشرکون چې دی د الله سره صدر جوړي ينزل الملائکه ترى لګي ملائک بالروح په روح سره من امره د خپل حکم نه یا را لیږي ملائک به روح سره د جبرئیل علیه السلام من امره بامری په خپل حکم سره علامه یشاو په چا چې خوښ چې من عبادي د خپل بندګانو نه ان انذرو او يروي خلق لرا انه لا اله یقینا شاندار چې نشته بل حاجتونو سر کوونکی الا انا مگر زیم فتقونی زمانه ویریږي خلق السماوات پیدا کړی الله اسمانونه او الارض او زمکه بالحق د پاره د سرګندولو د خدای خپل یا په حق سره تعالی او چد الله عما دان یشرکون چې دی بیانې یشرکون چې د الله سره صدر جوړي خلق الانسان پیدا کړل الله انسان من نطفه د ساز کې دوبونه پیدا هوا پس ناسا په دیوی خصیم مبین جګړ ما جګړ مار خارا ولکم فیا ساز پر پدی سارو کی جمالون ډول له حين توريحون کله چې تاسو ما خام راولي وحين تسرون کله چې تاسو سهار بوزي سرتا اور سره سرته بوزي بیا ما خام راولي خو چون کی مازیګر چې راځي نو ساروي موړي نو خولیا کاری اسار چې زینو تشي نو خولې نه کاری نو الله تینا دغه مخکې ذکر وبلا چې موړواله نعمت دی ځکه هغه مخکې ذکر کو وتحملوا اثقالکم او پورته کوي تاسو خپل بارونه وړي تاسو اثقالکم خپل پیټي لا بلدین عاقلی دلم تکونو چې نه تاسو بالغیه رسیدونکي دغه کلو ته الا بشکل انفس مگر پس تړیواله د نفس نو خپلو اے چوړي نو ځان به سم زری زری کینو وي بسي کچر دی ورړولې او رواني ته په زیرو ټک ټک کې رواني ان ربکم لرؤوف الرحیم یقینا رب تاسو مهربان دی او رحم کوونکی دی والخیل والبغال او الله پیدا کړی دی خیل اسونه والبغال او قچر والحمیر او خره لترکبوا دي د پاره چې تاسو سوري سورلي کوي پای باندې وزینت نور ډول ډال له خایسته علومه شو چې خیل اگر چې امام سی وای دا ولو شاء الله هداکم ک الله خو خو په زور ایمان نو هدایت به کړی اجمعین تاسو ټولو ته هو الذی الله ذات انزل من السماء ماء لكم چرا اوری بری نستاز پر ما انو باران لکم ساز پیدا پر امینو داغنه شراب سکلوی سازو امینو او بعضی دا باران شجرون ونی پی چې پای کی توسیمون دلائل د پاره قوم یتفکرون چې سوچ کې د الله په قدرتونو کې وسخر لكم الليل او تابع کړی د استاسو پاره شپه او نهار او ورځ والشمس او نور القمر سپوږمۍ او النجوم او ستوري مسخرات تابع دي به امر په حکم د الله ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې د دلایل او عبرت دی قوم د قوم د پر عقلون چې پویږي سوچو کنو عقل بدر پکې راشي کنه نو پن بتی نه واخلي شکر گزار به وګرځي آیتونو کې دغه ترتیب دی ښا وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه او هغه چې الله پیدا کړی دی په دې ځمکه باندې مختلفا الوانو مختلف دي دا غي رنگونه ان فی ذلک یقینا بدګلاتن خامخ نخې دي پر دا قوم یذکرون چې پناخلی هو الذی الله زاد سحر البحر چې تابې کړی دریاب لتاکلوا چې تاسو خوراک کوئ مینو داغنه لحمن چې وخورئ د هغې نه غوښه تریه تازه وتستخرجون منه وباسئ د هغې نه حلیة کالي تلبسونها چې اغوندئ هغې لره دا جواهرات او دا سرو سپین وتر الفلک مواخر ویني به ته کشته شلونکي د اوبو فی په دې دریاب کې ولې تبتغو چې ولټوئ تاسو من حلاله روزي لار بیا مومي انا خپل مقصد ته ورسي یا په دې باندې سوچ کوی نو هم هدایت به بیا مومي کنه چې دا چا کړی دی کنه څه خونه دی د غړ غر باندې چې دا لار ده دا ټول مخلوق را جمع شي په دې کې لار وباسي هو باسي نشي وعلامات او په هغه نخو باندې او بن نجم او په ستورو باندې هم دی یهتدون لار مومي خپل مقصد ته اپا من آیا غزو یخلقو چې پیدا کوي پیدا کول کوي که من دا کیدی شي بچیان د هغه چا لا یخلق چې هغه هیڅ شی نشي پیدا کولی افلا تذکرون ایا تاسو پند نه اخلئ سوچ وکړئ کنه الله وی و ان تعدوا نعمت الله که تاسو شمارئ نعمتونه د الله لا تسوا نشي راګیرولای هغې لره ان الله لغفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربانه دی یدعون ها دي کې دا نه دي بوتان یدعون ذوی القلوب او نون سره جمع د ذوی القلوب راځي لا اموات مړه دي غیر احیا نه دي ژوند دي هي ژوند دي ژوند دي چې سیب جو احیا وما یشعرون نو پیګی دیو او پته وته لګي مړي دي وما یشعرون الله پته وته نه لګي دي پته وته لګي تاسو درو ژوند دي ایان یبعثون کله بدیو پورته کی یبعثون پورته کولی شي دیو د قبرونو الهکم حاجت روا سازو اله واحد حاجت روا یو دی خلق چې ایمان نه لري په آخرت باندې قلوب او منکرتون زړونه دی انکار کوونکی توحید نه او مستكبرون دی لوی کوونکی لا جرم خامخا ان الله يعلم یقینا الله پوهې ما سرون او ما يعلنون په اج دې پټي او چې ښکار کوي نو لا يحب المستكبرين یقینا الله مين نه کوي د لوی کوونکو سره